جهالت دې له وي چې په یو راوي کې تعدیل یا معین جرح ني او د جهالت په اسبابو کې دام دي چې تدلیس الشيوخ شي لکه مخکې په مبحث د تدلیس کې ذکر شوی و نو دا غي د وجه نه یو راوي داسې ذکر شي چې معلوم ني نو دام د جهالت په اسبابو کې دی دارنګه د دې په اسبابو کې دی چې د یو حدیث د یو راوي احادیث قلیل وي نو قلت حدیث الراوي چې وي د هغه نه بیا راویان حدیث هم کم نقل کوي نو دا هم د جهالت په اسبابو کې دی دا رنګ یو راوي د خپل شیخ نوم مبهم ذکر کی یا ائمه د یو راوي په توثیق یا دغه په تضعیف باندې تنسیس ونکي نو دا غ مختلف اسباب دي د جهالت د مجهول العين د روایت حکم ذکر شو چې د جمهور په نیز باندې د روایت مردود دی ځکه د حالت نه معلوم دا پته نه لګي چې د ثقه دی ضعیف دی ضابط ته که ضابط نه دی دویم نمبر دی مجهول الحال دو سو چبیس نمبر صفحه ده مصنف رحمت الله علیه وی ثانیا حکم روایت مجهول الحال د مجهول الحال د روایت څه حکم دی نو اول د مجهول الحال تعریف کئ چې هو من روا عنه اکثر من واحد ولم يوثق دا مجهول الحال اگر اوی لوي چې د یو نه سیوا راویانو د دنه روایت نقل کړي خو یو معتبر امام د ده توثیق او تعدیل نی کړی. ویسمی المستور ایضا دی مجهول الحال له مستور هم وایي. وفی حکم روایته مذاهب د ده د روایت په حکم کې د اهل علم او محدثینو مختلف مذاهب دي. مصنف رحمت الله علیه به څلور دې ځکه ذکر کوي. اول مذهب د جمهور به ذکر کی. چې د ده روایت مردود دی دا قابل قبول نه دی لکه څنګه چې د مجهول العين روایت ناقابل قبول او بعضې د ده روایت مطلقا قبلی دا خو اړو معتمد قول نه دی او بعضې د ده په قول کې تفصیل د ده په روایت کې تفصیل کوي المذهب الاول صرف د یو راوی نه چې څوک روایت نقل کی نو د اهل علم د صحیح قول مطابق دا داغه تعدیل نه نه چې ګنی روایت ته نشاګردانو نقل کو د یو نه سیوا نو دا داغه توثیق او تعدیل کو د صحیح قول مطابق دا تعدیل نه نه نو چې تعدیل نشو د حالت مجهول شو نو روایت قابل قبول نه ده المذهب الثاني، د ده په روايت کي دويم مذهب، ذهب جماعة الى قبول روايته مطلقا، يو جماعت د اهل علمو دې طرف له ذهاب کړی چي د ده روايت به مطلقاً قبول وي بغير د څه قيودو نه، ونسبه ابن المواق لاکثر اهل الحديث، ابن المواق د دې قول نسبت کړی دی اکثرو محدثينو له، په اکثرو محدثينو کي څوک دي؟ کالبزار والدارقطني. ونقل السخاوي عن الدار قطني انه قال سخاوي د دار قطني نه نقل کړي چې هغه فرمایلی من روا عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته امام دار قطنی رحمت الله علیه وی د چانه چې دوه ثقه راویانو روایت نقل کو نو د جهالت پورته شو عدالت ثابت شو مخکې مونږ ذکر کړو چې طبقات د محدثینو د ائمه الجرح والتعدیل درې دي یو متشددین دویم متساهلین او دریم معتدلین نو امام دارقطنی رحمت الله علیه چې په زمن د متساهلینو کې ذکر وغه د دی وجنه ذکر وو چې په مجهول الحال کې د مذهب څه دی من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته دی وی چې د کم راوی نه دوه ثقه راویانو اخذ کو روایت ته وکړو د جهالت ختم شو عدالت ثابت شو نو د دې وجنه په زمن د متساهلینو کې د شماريږي المذهب الثالث دریم مذهب په دې مسله کې ذهب اصحاب هذا القول الى التفصيل دی اهل علم پکې تفصيل کړی دی فإن كان هذان الراويان لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا د دې مجهول الحال نه چې د کم دوو راویانو روایت نقل کړي کچرته دی د داسې راوی نه روایت نقل کوي چې هغه دی عدل وي ثقه دی وي نو بیا به روایت قبليږي ورنه نه به قبليږي دا کوم دوو شاګردانو چې تن روایت نقل کړي کله دی د صنيع او د عادت نه دا معروف وي چې دی د هغه چا نه روایت نه نقل کوي مګر چې هغه ثقه وي نو بیا به روایت وي قابل قبول وي ورنه نه وي المذهب الرابع سلورم مذهب اختار الحافظ ابن حجر انها موقوفه الى استبانه حاله چې د مجهول الحال روایت په دې کې توقف دی تر دې چې د حالت معلوم شي کما جزم به امام الحرمین لکه په اصوليين علماو کې په دې باندې جزم کړ امام الحرمين وليس في هذا المذهب منافات للمذهب الاول وي په دې مذهب کې د مذهب اول منافات نشته دا او مذهب اول یو شی دی چې جمهور علما ویلي چې روایت د د دا مردود دی نو دا یو مې چې روایت به تراغ نه قبليږي چې تر کومې حالت نه وي معلوم شوی، بل يؤول اليه کما اشار السخاوي، دا قول هم په اصل کې رجوع د جمهور قول له کېږي لکه څنګه چې امام سخاوي ويلي، نو دا ځان له مستقل مذهب نه دی بلکې د جمهور د مذهب په شانتې دی. وقال امام سخاوي دا ويلي، اذا علم هذا، وي کله چې دا خبره معلومه شوه، فالحجة في عدم قبول المجهول امور، نو د مجهول الحال روایت چې نه قبلېږي نو په دې کې حجت یو څو خبرې دي، احدها یو په دغه امورو کې الاجماع علی عدم قبول غیر العدل چې په دې باندې خو د اهل علمو اجماع او اتفاق دی چې د غیر عادل روایت به قبلیږي نه والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به دا مجهولم د عدل په معنا کې نه دی دیم عادل نه دی چې غني زمونږ د په اعتماد پیدا شي او دا غسر دی پیوس کو نو کله چې په دې باندې اجماع ده چې د غیر عادل روایت به نه قبليږي نو د مجهول حالت مونږ نه دی معلوم چې د سره دی مونږ ني د ثقه معامله وکړو الثاني دویم ان الفسق مانع من القبول چې فسق دا مانع دی د قبول د روایت نه چې د فاسق روایت به نه قبليږي کما ان الصبا والکفر مانعان منه لکه څنګه ماشوموالی او کفر دا د دې نه مانع دي چې د کافر روایت به نه قبليږي ماشوم چې غیر ممیز وي د هغه روایت به نه قبليږي فیکون الشک فيه ايضا مانعا من القبول نو چې په دې کې کله شک راشي دا هم د قبول نه مانع دی کما ان الشک فیهما مانع منه لکه څنګه چې دا شک په دې دواړو کې مانع دی د دینه چې څنګه ماشومواله او کفر مانع دي نو چې په دې کې د شک هم راغی چې آیا دا ماشوم ممیز دی که نه دی کافر دی که مسلمان دی په دې کې شک دی نو دغه شانتې د دې مجهول پتم نه لګي چې دی فاسق دی که عادل دی الثالث دريمه خبره چې د ده روايت نه قبليږي دريم امر څه شی دی ان شک المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد او في عدالته مانع من تقليده چې د مقلد په دې کې شک پیدا شي چې دا زه د چا تقلید کوم دا کوم مفتی چې دی د د اجتهاد مرتبه ل رسیدل کنه د رسیدل یا د مقلد شک په دې کې پیدا شي چې زه د چا تقلید کوم په دې کې عدالت شته کنه نو دا دغه د تقلید نه مانع دی چې تعالی د خپل امام او د پیشوا پته نه لګي چې د مرتبه د اجتهاد لره رسیدل عادل ده کنه نو دا خبره دغه د تقلید نه مانع ده فكذلك الشك في عداله الراوي دا راوي په غواني قیاس کوي نو دغه شانتي په عدالت د راوي کې دا شک پیدا کیدل چې د عادل له که غیر عادل له يكون مانعا من قبول خبره دا دغه د خبر د قبول نه مانع ده اذ لا فرق بين حکایته عن نفسه اجتهاده وبين حکایته خبرا عن غیره ځکه په دې دوو خبرو کې فرق نشته چې کله یو سړی د خپل ځان نه دا حکایت نقل کوي چې د مجتهد دی یا د بل چا نه خبر نقل کوي په دې دواړو خبرو کې فرق نشته نو څنګه چې مقلد د هغه چا اجتهاد نشي کولای چې د شک وي چې آیا د مرتبه د اجتهاد لرسیدل کنه د عادل که غیر عادل دی نو دغه شانتې چې د راوي په عدالت کې شک پیدا شو نو دا هم د هغه د خبر د قبول نه مانع دی نو دا د مجهول الحال د روایت هغه حکم ذکر کو راجح په دې کې مذهب د جمهور دی او دا وجه ورله ذکر کې چې روایت اولی قابل قبول نه دی نو اول اجماع ذکر کا بیا دا ذکر کل چې فسق مانع دی د قبول نه دریم، دی قیاس کو په چا باندې په مقلد باندې چې کله دا شک پیدا شي چې زما دا کم مقلد د مرتبه د اجتهاد لرسیدل کنه د جهالت بعضی ضوابط چې اهل علم ذکر کړي د دې فن متولات ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړي نیو پاغي کې دا قاعده ده چې جهالت الصحابه لا تضر لانهم كلهم عدول د صحابه کرامو جهالت چې په یو اسناد کې راشي نو دا د حديث هغه اسناد او صحت له څه ضرر نه ورکوي، ځکه صحابه کرام ټول عادلان دي. چې دا پته ولګېده چې د سند نه صحابي حذف شوی او د صحابي نوم نه دی اغستی شوی، نو دا د اسناد صحت له څه ضرر نه ورکوي. بل روايت د مجهولينو چې دی، د دې مختلف درجات او طبقات دي. نو د کبار تابعین او دارنګ د اوسات التابعین په طبقه کې چې کله جهالت راشي نو په دې جهالت کې اهل علم تسامو او تساهل کوي لکه دا قاعده امام زهبي او حافظ ابن کثیر رحمهم الله ذکر کړي ځکه طبقه د تابعین عموما رسول الله صلی الله علیه وسلم دیلا دا شهادت کړ چې دا د خیر زمانه خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او بل شواهد د ضعف چې دي نو دا په کبار تابعینو کې په قلت سره موجودو هغه کې ضعف نو کذب او دروغ په هغوی کې نه نو جهالت چې په طبقه د کبار التابعین یا د اوسات التابعین کې راغلی وي نو اهل علم هغې دپاره دا شرط ذکر کوي چې د دی حدیث به دا په مرتبه د حسن کې وي خو په دې شرط باندې چې د اصول د مخالفت نه دا سالم وي د شریعت چې کوم قواعد کلیه دي د هغې مخالفت پکې نه دارنګه د رکاکة الالفاظ نه باریکوالی د الفاظو پکې نه وي، داسې باریک او رکیک الفاظ یې نه ذکر کړي چې د هغې نسبت د نبي صلی الله علیه وسلم له نه کیږي، نو په دې شرطونو باندې جهالت په طبقه د کبار التابعین او اوساط التابعین کې اهل علم تسامح کوي، روایت یې په مرتبه د حسن کې اخلي خو په دې شرط باندې چې رکاکة الالفاظ پکې ني او مخالفة الاصول پکې ني. دارنګ هغه روات چې اصحاب الصحیحین دا غي د احادیث تخریج کړي امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې دا غي احادیث راوړي یا صرف بخاری یا صرف مسلم دا غي حدیث را نقل کړي او ظاهرا حالت او صورت دا غي د مجهولی نه نو اهل علم وې د دینه جهالت مندفع ده ځکه دی له یو قسم توثیق ضمنی حاصل شوه ده چي اصحاب الصحيحين د دی د احاديثو اخراج او تخريج په خپلو کتابونو کې کړی دی دارنګ بعض اهل علم او ائمه چې حکم په یو راوی باندې د جهالت لګی چې دا مجهول دی نو دا د دین نه لازمیږي چې په نفس الامر کې بم د مجهول وي کې د شي نور اهل علم دا غ توثیق کړي یو امام نه پیژني خو بل د بل امام په نیز باندې معروف وي مثال یې څنګه د اهل علم ذکر کړی لکه عبد الله ابن ولید المزنی د د بارک امام ابن المديني رحمت الله عليه وی چې مجهول دی او ابن معين رحمت الله عليه توثيق کړي نو دا نه چې یو امام قول دی یو راوي بارک یو مونته چې غور له مجهول ویلی بس دا به تواخ دي د نور ائمه او اقوال بم ګوري کو نور ائمه وی توثيق او تعديل کړي نو دا به بیا په دې باندې حمل کیږي چې دغه امام له د حالت نو معلوم او نورو له دده حالت معلوم شو نو دا یو قاعده ذکر کیږي چې من حفظ حجة علی من لم یحفظ چا چې یو شی یاد کو یو شی وپیژندو دی حجت دی په هغه چا چې هغه له نه وي یاد نو امام ابن المدیني رحمة الله علیه له دده حالت نو معلوم د عبدالله ابن ولید المزني او ابن معین رحمة الله علیه توثیق کړی غلی حالت معلوم وو دارنګه حکم ابن عبدالله البصری امام ابو حاتم الرازی د باره کې وی مجهول دی او امام زهلی محمد ابن یحیی الزهلی چې کوم د امام بخاری استاد دی په مسله د خلق القرآن کې ورسره اختلاف او نظام راغلی و هغه د توثیق کړي د بعض ائمه مشهورینو تجهیل چې کوم ائمه نه ثابت دی او را نقل دی نو دا هغه له zarar نه ور کوي ځکه د چا امامت او شهرت چې حاصل شو نو که څوک د هغه تضعیف بیا کوي یا په هغه باندې جرح کوي دا څه نقصان نه ور کوي د دې وجه نه اهل علمو د ابن حزم تجهیل له التفات نه کړ چې هغه د امام ترمذی رحمت الله علیه تجهیل کوي غله مجهول ویلی ابن حزم به نه پیژني نور امام ترمذی د دې فن امام دی دارنګ د ضوابط د مجهول الحال او د جهالت متعلق په ضوابطو کې دام دي چې سکوت د امام بخاری او د ابن ابي حاتم د توثیق دی یو راوی نه دا رنګ داغه د تضعیف نه دا د راوی د پاره توثیق یا جرح نه ده امام بخاری رحمت الله علیه التاریخ الکبیر کی کوشش دا کوي چې څومره د روایاتو روات دي ناقلین دي چې دا غي حالات ذکر کی د دې نه وروسته بیا د ده په منهج باندې امام ابن ابي حاتم الرازي رحمت الله علیه دا کوشش کوي چې د احادیثو ټول راویان دې راجمع کړي امام بخاری په تاریخ الکبیر کې تقریبا 10000 پورې راویان دغه شان داغه نه سیوا ابن ابي حاتم رازي رحمت الله علیه په الجرح والتعديل کې نو کله کله د یو راوی ذکر کی په دې دواړو کتابونو کې خو نه توثیق ذکر کوي نه تعدیل صرف دراوی نوم ذکر کی نو بعضې اهل علم وایي امام بخاري ذکر کړی دی جرح او تعدیل یې پکې نه دی ذکر کړی ابن ابي حاتم راضي نو بعضې دا په جهالت باندې حمل کوي خو اهل علم وایي چې دا نه توثیق دی او نه جرح ده ځکه امام بخاری رحمت الله علیه نوم ذکر کړي نو بیا د هغې لپاره بیاض او سپینوالی پریښی دی که وروستو ما له د ده حالت معلوم شو نو بیا به د ده باره کې زه لیکل کوم چې یا ثقه دی یا ضعیف دی دغه شان ابن ابي حاتم الرازي رحمت الله علیه د دې وجې نه دکتور عداب الحمش نوم دی هغه په دې باندې یو بحث لیکل مستقل رساله ده الروات المسکوت عنهم اگر راویان چې دا غینه دا دوه امامان چپ پاتې شوی دي امام بخاری او امام ابن ابي حاتم الرازي نو دام د جهالت متعلق یو قاعده ده چې د یو راوی نه سکوتو کی دا د دې راوی نه تجهیل دی نه تضعیف دی او نه توثیق دی نو دا سزوابیتو